دوی ته چې هر تازه نصیحت د خپل رب د طرف نه راځي هغه په مشکله سره اوري او په لوبو کې اخته وي د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپل کې پټي د غوږ خبرې کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو پشان یو انسان دی سمرا ظالمان کلی دي چې مونږه ریز مریز کړل او داغه نه رستمو یو بل قوم راوچت کړو نو هر کله چې هغه زمونږه عذاب ولیدو نو داغه کلی نه په تختې دو شروع کړه ورته ویل شو تختې ما واپس لا شیخ په کورونو ته او د عیش هغه سامانونو ته چې تاسو به پکې آرام کولو شاید چې تاسو نه تپوس وکړي شي اتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين مونږ د اسمان او زمکا او سچ په دې کې دی د لوګو په تور ندی جوړ کړي کچری مونږه د لوبو سسې جوړول غختل او بس هم دغه لوبي کول زمونږه مطلب وي نو د خپل ځان سره به مو کوله وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون کوم خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړي دي آیا هغه غور نه کوي چې دا ټول اسمانونه او زمکا د یو بل سره پیوستو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبونمو هر ژوندې سیس پیدا کړو هغه مصیبت به ناسا پر راځي او دوی به یو دم داسې راګیر کړي چې نه به هغه واپس کولی شي او نه به ورته د یو ساعت د پاره مهلت میلاو شي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ټوکستان مخکې هم پر رسولانو پوری شوې دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو د رحمان نه بچ کولی شي خو دوی د خپل رب د نصیحت نه مخ اړوي ام لهم الهه تمنعهم من دوننا اصل خبره دا ده چې مونږه دې خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند ښه ښه سامانونه ورکړل ان تر دې پورې چې په دوی ډېره موده تېره شوه نو آیا دوی ویني نه چې مونږه ځمکه د مختلفو طرفونو نه راکموو نو آیا ګینې دوی به غالب شي قل انما انذرکم بالوحی مونږ دهغه دعا قبول کړه او هغه او دهغه کور والمو د لوی مصیبت نه بچ کړل او دهغه د قوم په مقابله کې مو دهغه امداد وکړو چې هغه زمون آیاتونه دروغ ګڼلی وو هغه ډیر خراب خلک وو نو مونږه هغه ټول غرق کړل او دا نعمت مونږه داود علی السلام او سليمان علی السلام لور کړو یاد کړه هغه موقع سو وخت چې هغوی دوانو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بيزه خورې شوي وي او مونږه د هغوی عدالت په خپل لیدلو په هغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو پوها سليمان عليه السلام لور کړه حالکه حکم او علم مونږه دوانو لور کړي وو د داوود عليه السلام سره مونږه غرونه او مرغان مسخر کړي وو چې تسبیح به ویلا او دا پوه او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړي وو یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ما ته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکې یې مونږه د هغه دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لری کړو او هغه لمو صرف داغو هغه اهل او عیال ورنکړل بلکې داغه هم رمو ورسره نور هم ورکړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصیحت وي د عبادت گزارو خلکو د پاره واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من او زکریا علیه السلام لا کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مپریک دا او بهترین وارث هم تیه نو مونږه داغه دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علی السلام ورکړو او داغه قزمو داغه د پاره روغ کړه د خلکو به د نیکۍ په کارونو کې منډه وهله ان تر دې پوري چې کلا یاجوج او ماجوج پرانستې شي او د هرې لوړې نه هغوی راوځي او د حق وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شي نو یو دم به د هغه خلکو سترګې بټې راوځي چا چې کفر کړی وو وایي به چې های زمونږ کم نصیبه مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراته وو بلکې مونږه خطاکار وو هغه ورځ چې اسمان به مونږه داسې راون غاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پانی رانغختلې کیږي لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړی و دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو دا یو وعده ده زمون په ذمہ او دا کار به مونږه خامخا کوو او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دا لیکلې دي چې د ځمکې وارثان به زمونږ نیکان بندگان وي په دې کې یو لوی خبر دی د عبادت گزارو خلکو د پاره وما ارسلناك الا رحمه للعالمين او په هغه خبر هم کوم چې تاسو په پټه کوی و ان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير ستاسو لپاره یو فتنه ده او اے خلکو تاسو چې کمی خبرې جوړوي داغه په مقابله کې زمونږ پروردگار چې رحمان دې زمونږ د پاره د امداد ذریعہ ده